ذوي الستري چې هغه خاوندان د پردیو معنا پرده به چولا د طالب په غلطۍ باندې که څه غلطي وشوه دا زنو جګنی خلکو ته به هغه شرمولو دا معنا یې شو د دې وجنه علی ابن حمزه الکسائی د په حمزه صاحب باندې قران لوستو یو سړی تیرې دون د आवाज روکو اور ته یو لته نه یریږي زه زمانه نه یریږي چې ما ته تیرې اداغه نه یریږي زه نو ده ورته ووې چې ته زما غلطي پټه پټولو دا معنا نه ده چې ګنې ما ته نه خلکو ته نه وي او ده به ما ته بیا پیغور را کوي چې وګوره ته غلطېږې په قرآن کې په دې شعر کې مصنف رحمه الله وایي قران کریم د مخکینو علما کرامو د دفن اغستل دا یو سنت طریقه ده د یو علم د پیجندو د پاره دوه لارې دي نو یو دا دا چې د استاد نه واوري او بل دا د چې خپل عقل جنگي خپل عقل استعمال کړي د تجوید او د قران کریم په تلاوت کې معتبره کومه طریقه ده خپل عقل کنا د استاد نه نقل کول د استاد نه نقل کول ها قیاسونه او عقلونه په قران کې نه چلیږي د قران کریم تلاوت چې کې نو عقل پکې نه چلیږي عقل پکې نه چلیږي علامه قاضی صاحب په الوافی کې ذکر کړي دا الوافی شرح د شاطبی عبد الفتاح عبد الغنی القاضی دا شرح ده اکثر جامعاتو کې بیا موږ له خپل استادانو دا شرح پړاو کړی و دا لږ د شاطبي مختصره شرح ده تفصیل لپاره بیا نور شرح شته دی وی لیس للقیاس مدخل فی القراءه قیاس نه چلیږي عقل نه چلیږي په قراءت کې لأن جميع الأوجه والقراءات انما تعتمد على النقل المتواتر ته چې کومه خبره کوې ته به یې دا د ائمه د دې فن نه نقل ده هغه یې نه داسې اورېدلې شوي دي او صحیح تلقي جبريل عليه السلام د چانه قران واوریدو د چانه از دکو د رب العالمین نه او د الله پیغمبر د چا نه زده کو؟ د جبریل علیه السلام نه، صحابو د چا نه زده کو؟ د الله د پیغمبر نه. قراءته دا الله رسول قران کریم چې از ذکر د جبرئیل نه نو په عرض او تلقی سره از ذکر تلقی دی ته وای چې د استاد نه راواخلي او عرض دی ته وای چې استاد ته وې او هغه وای چې صحیح ده د الله پیغمبر به کله جبریل علیه السلام ته قرآن اورولو او کله به د جبریل علیه السلام نه قرآن اوریدو هر کال به یو ځل د جبریل علیه السلام سره د قرآن کریم څخه کېده مراجعه کېده په اخیری کال چې د الله پیغمبر د دنیا نه کله تلو نو دوه پیرې سوکو دوه پیرې ورسره قران کریم واړولو قرائت دا یو طریقه ده چې د دې به تابعداري کې څنګه به زده کې اے رستنی خلق به د مخکینو نه زده کوي د ځانه طریقه ورته نه جوړای ښا دا قول د عامر الشابیم د چې ان القرآن سنت فاتموا اولکم د دې وجه نه ابن مسعود رضی الله عنه به فرمایل انما نقراها كما علمنا مون قران دا سیلولو لکه سرنګ چې مونږ ته تعلیم را کړی شوی نو ګور سمره د قران کریم علم د دې تلاوت مثلا نو چې سړی تلاوت کوي چا نه دې ذکر دا خو یاره ما د جماعت استاد نه زده کړ چا نه دې زده کړ نیا نه مې زده کړ چا نه دې زده کړ نیکه نه مې زده کړ هغه د چا نه زده کړ هغه په خپل ډېر تلاوت کول استاد سره نه ویل خو خو بد نو هغه د ځانه طریقه جوړ کړو تعالی مخول چراشه نو قاسم تبایم چې تام ځان سره مرګره کوم اے د صحیح استاد سره سبق دا دی چې د هغه سند متصل شو د الله پیغمبر ته نو داسې په سلسله کې تم رااله نو ستا قران هم سم شو ځکه چې دا هغه سمو صحیح شو او مشهور وي په امامت کې امامت څه مطلب چې جماعت کې امامي نه د دې فن امام دی د دې فن نو پدې کې د هیڅ خلاف نشته چې دا سنت طریقه ده څه شي دي چې ته یې ردا قران یو داسې قاری ته اورول پکار دي چې هغه زما پوره غلطي وباسي د ځان نه قران صحیح قاری ته اورول دا سنت دی او د لوی قاری څومره لوی شان دی د الله پیغمبر ته یو ځل د الله د طرف نه حکم رالو ویت ابی ابی ابن کعب رضی الله عنه ته سوره بینه اولولا هغه رالو د الله پیغمبر ابی ابن کعب رضی الله عنه ته وفرمایل د الله د طرف نه حکم د چې زه په تا سورته بینه اولولم هغه وسمانی الله زما نوم غسته او یا استانو می غسته نو او جړ په جړا شو اې تاسو د علماو نه اورئ په خطبو د جمعو کې وی واقرأهم ابي ها په ټولو کې لوی قاری څوک ابي ابن کعب رضی الله عنه دا الله پیغمبر ته حکم رالو چې د تقوللا د باندې صورت او سمره لوی شان شو د لوی قاری او دا د پیغمبر طریقه و چې د خپل صحابهونو به قرآن اوریدو قرآن کریم چاته اورول او د چانه ازده کول د چانه ازده کول د دې فن د امامانو نه دا سنت دی عام علوم چې موږ څنګه د اهل فن نه ازده کو ته چې ډاکټري زکه تا چرته زمیدار لویری چې کاکا ته ګوډم کې مصروف مې خماله لګ د ډاکټرای چلو خا نو چل به درله وخای ها کلاس کې وتر رمبې کې باغې واله اکه د لون ورځې نو په لورې واله چې پارسه واله نو له کار بدر لو کی یا گاډي والا سره ناس ته هغه گاډي چلای اته ورته مال لګ د پخلی چالو خای کنه یا پخلی څنګه کی ها یا یو ډاکټر دی هغه ډاکټري کوي اته ور سره دکان کې کینې چیرې به تاسو روزانه کینم چې لکچل زده کم چې دا ګاډي خلک څنګه چلای د دې ټولو مثال داسې ده لکه نیا لوي مال قران وخایا ا د جمعات مولا لوي مال له قران وخایا غری خپل نو ورځي غلم نن موږ یو ځای پروګرام لتلی یو مولا خبرې کولې د قران آیت به پکې وې باز مولا مجلس کې خبرې ډېر یو کینو غټولې غلط وي او دا ټول مليان نه پويږي وای او دا ټول مليانو په ټولو څه کولو رد کولو قرآن غلط نو دغه شان قسم مولا لږ ته وې ما ته قرآن وخایا نو دا داسې مثال دی لکه تا بابا ته وې ما ته سو خایا اګوټ کې ته لسوي ها بخاری براله شروع کې کې نه پردم دینا د روزانه راځم ته خپل ګوډم کا مولا سعید سند سره څه کا حدیث وای هغه پورې خلک خان دي مړو دا تاسو ټول اوس خان دی لګیای ولې خان دی هغه د دیفن اهل نه دی نو ځکه خان دی کنه نو دی پورې ولې نه خان دی چې وسړی تجوید نه کړي قران غلط و یو شل ځان لته وکړي په جمعات کې چې یو کس ناته اتیا کسان ور سره ناته سل کسان ناشتي تو ور سره کینا وې ته قسم مخره چې تا ته قران درځي او که درځي نو اوایا شابه دا آیت ودرېګه دلته د قاف غلط وي ودرېګه دلته د غنه ونه کا ودرېګه د ځکه دا تا خو په دې یو آیت کې پنځه غلطیاں دي ته ماشومان لسنګ غلطیاں نه سمه قرآن کریم د صحیح اهل نه ویل چې د دې فن ماهرین دي دا سنت دی کنه یا کم داسې فن د چې هغه د اهل فن نه علاوه نور چاته مورزي داسې فن شته په دنیا کې چې ته زه دا فن زده کوم خو د دې خلکو نه نه چې دا څوک اهل فن دي د نورو خلکو نه زده کوم نشي زده کوي فلسبات القراء نو د پاره د دی وو قاریانو اے و قاریان د قراءت یادای اصل کې دی لس خود و ذکر کړي نو د پاره د دی وو قاریانو حق علی الورا حق د په مخلوقاتو اے د دې ټول قاریانو په مونږه حق ده چې مونږه ورته دعاګانې وکړو مونږه دا غوي ذکر خیر وکړو وای نه شوي په مونږه حق ده کنه ده د دې ټولو قاریانو چې مونږ ته د اغوی په سند باندې قران را رسیدلې ده لاقرائهم قران ربهم الوتر د وجه لطلب القراءة على التابعين وغيرهم ونقلهم إياه إلينا ملخصة من غير أن يشوبها سهو ولا غلط دا الله لوی فضل په مونږه او احسان دا ده چې دومره خولي امامان را ته پیدا کړ چې ادا غوي په ذریعہ مونږ ته دا قران کریم نن نن زمانہ کې مرو رسیدو دا په حرمینو کې فبل حرمین نو په حرمینو کې حرمین نه مراد څه دي مکه مدینه س مکه او مدینه پدې کې وای ابن کثیر او نافع ابن کثیر یو قاری دی چې د مکی دی ته مکی وای دا قاری د مکه او مدینه کې نافع سیبو دا مدنی دی ابن کثیر چې ده دا د مکی لوی قاریو په عربیت باندې خپوي دو او دا په اتمه طبقه د تابعین کې ده د صحابو نه قرآن اورېدلی دی او اغستی دی، عبدالله ابن صائب رضی الله عنه نه دا د ده استاذ و، عبدالله ابن صائب صحابي و، دا استاذ و د ابن کثير او د هغه استاذ و بيا ابي ابن کعب رضی الله عنه او هغوی خو د الله د پېغمبر نه اورېدلي دارنګه د ده استاذ دی مجاهد. دا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دا امام مجاهد چې د د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په مولا باندې قران لسته د هغه نوم و درباس غلام و د هغه استاد ابن عباس د هغه استاد ابی رضی الله عنه د دغه خلکو نه ابو عمرو دته به ابو معبد وی امام د اهل مکه و پیدا شوه د په مکه کې په 45 هجری کې صحابه سره ملاقاتونه شوي لکه ابو ایوب انصاری انس بن مالک نور رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د تابعین نه ده ډېر فصیح سړی او وفات شوه دی په 120 هجری کې وفات شوه د د دوه راویان دي بزی او قنبل څو راویان دي دوه راویان دي بزی او قنبل د هر قاری د پاره ما ویلو دوه راویان دي کنه نو د ابن کثیر څو راویان دي کم کم بزی او قنبل هر چې بزی ده نو دا د نوم د احمد ابن عبدالله ابن القاسم ابن نافع خپل نوم بشار دی دا دغه احمد ابن عبد الله ابن القاسم ابن نافع ابن ابي بزه دا بزه چې د نوم بشار دی دا د عبد الله ابن صاحب آزاد کرده غلامو دا لوی قاریو بزی سه د مؤذن د مسجد حرام په مکه مکرمه کې بازانونه کول ده بزی سه څلويخ کاله اذانونه کړي احادیثو کې ضعیف ته کمزور دی د پیدا شوه دی په 170 هجری کې او په مکه کې وفات شوه دی په 250 هجری کې ومو پیجندو کنا بل د قنبل څه شي قنبل د دنوم د محمد ابن عبد الرحمن ابن خالد المکی لقب قنبل پیدا شوه ده په 195 هجری کې او وفات شوه ده په دو سو اکانوے کې نو ابن کثیر یو امام د قاری سو راویا نشول کم کم بزی قنبل دا قرات خبرې دي او چون کې د ذکر کړي په کتاب کې مزه دا فائدہ خو په کېو شي کنه او تبل پنجاب کې او قاری صاحب وای وستا او شاګرد را سره ملاو شو ډېر زیات وي خوشاله او یغه وي چې تش تجوید نه قراءات مو پکې ځان لا پایدې وکي دوره کړې و موږ سره کنه نو دا ځان لا پایدې شي چې تاسو قرات شروع کوئ چې کوم خبره تقریبا اوري ته دا دا خو له تیر شي یو نیم مې د لویلې قرات ها چل چل کې خبر کړی مې نه یې پزان قراتو کې نور څه دي خو راشه چې د درې څلور سوه اشعار دي اصول د امام شاطبي ووایه او پس د هغې نه ماله یو انفرادن یو قرات شروع کا تقریبا چې درې څلور کاله تېرېږي نو ته به قرات عشره ویلي په ویلو تش په کتاب ویلو خو کال کې ختمېږي چې تش کتاب وې کال کې قراءت عشره څخه چې خلک پکې شازم وایي سالو ها ان شاء الله دا کوم مرګري دي دایبه د علم سره طالب ته د علم ترغیب ورکو د علم سره به دای کم سم کوي دایبه قراءات هم وایي نو قراءات صرف دا نه دي چې تا زده کړ نو بس ته قاری شوې نه قراءات چې زده کړ ته مفسر هم شوې کم مفسر چې قراءاتو کې متواتر او شاذ نه پیژني دا بل څنګه مفسر نن سبا خو ارسړې شیخ القرآن دی کنه چې قل قرآن خو هغه چاته ویل کیږي چې د قرآن تلاوت خو سم کوي کنه او هغه چاته ویل کیږي چې د قرآن د قراءاتو نه خو خبري کنه یو عام عام سړی د قرآن ترجمه کوي او څه خبره نشته خو چې یو سړی ځان ته شیخ د قرآن وای نو د تقراءات نه دی پکار شیخ القرآن نحو ویلي کني ویلي ویلی صرف ویلی کنی ویلی بلاغت ویلی کنی ویلی منطق ویلی کنی ویلی فلسفو ارسنه فارغ شوی کنه ورزی نو تلاوت نه ورزی ها اکنه ورزی نو د قرائت نه نه خبر را شکم تفسیر چکلاوه نو درته وای په دې آیت کې دومره قراتونه دي خو دې غریب لدا پته لګی چې شاذ دي که غیر شاذ دي ها اللهم الا کچرته کتاب کې لیکلي چې او شاز د قرات شاز دی ونه شو به خبر په حال ده ورپسې د ذکر کړي وای فبالحرمین ابن الكثير دا خو شو کنه ونافع په حرمینو کې ابن کثیر دی او بل وی نافع دی چې هغه په مدینه کې امام نافع دام لوی دا لوی شیخ لوی قاری دا د امام مالک رحم الله په قراتو کې استاد خو اے امام مالک خو پیژنې کنه مذاهب اربعو کې چې کوم امام د امام مالک رحمه الله دا دا غو استاد او هغه بیا استاد په فقہ کې ها نافع صاحب چې ده دا څوک ابن عبد الرحمن ابن ابي نعيم الليثي المدني کنيه سوا اے کنيه چاته وای چې یو سړی ځان د زوی په نوم مشهور کی لکه استاد زوی عبد الله نوم د نو ته ځان ته نوم کې دی ابو عبد الله نو د په کنيه کې 15 اقوال دي سو کوئی د کنيه وا ابو رويم يا ابو نعيم يا ابو الحسن يا ابو عبد الله يا ابو عبد الرحمن د ډېر زیات عمل کولو په احادیثو په مدینه کې دی د قراءاتو او د رسم الخط امام و. تابعینو نه بعد دی د فن قراءت لوی امام و. صحابو سره ملاقاتونه شوي لکه طفیل رضی الله عنه سره او یا کاله د قران خدمت کړي سو کاله او یا کاله په مدینه کې وفات شوه د وفات په وخت کې بچو ته وصیت کولو ادا آیت ولسلو فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله الله نو یریږي او په خپل منځ کې معاملات سم کوي بقیع کې دفن شوی او د د قبر نږدې د امام مالک رحم الله د قبر سره دی صحیح ده نافع سیبلو امام الله دې تاسو مدینه ته بوزي بقیع ته چې دن نشي کنه قبرستان ته د امام مالک قبر معروف دی صحیح ده د امام مالک د قبر سره په خوا کې د قبر مشته چې هغه ته وایي څوک نافع سي دواړه استادان دي د یو بل ا د یو بل شاګردان دي ها لوی عالم درېمه طبقه کې د پس د صحابهونو پنځه استادان یو چې د په قران لوسته و عبد الرحمن ابن هرمز الاعرج ابو جعفر شیبه ابن نصاح مسلم ابن جندب یزید ابن رومان دنه وای چا تاسو کو د ای د دغه نه چا تاسو کو د امام مالک صاحب نه چې کم قرات ستا ډیر خوخ ده هغه ورته وی قرائت د نافع مې ډیر خوخ ده نو بیا ورته ویل شول وی ک قرائت د نافع نو چرته نو بیا د کم خوخ ده وی قرائت د عاصم مې ډیر خوخ ده صحیح ده دا ډیر لوی امام امام دار الهجره ورته وای وای کله چې بد خبرې کولې نو خلینه به د مشک او انبر غونتی بوی خاتو چا ورته وی ته خوشبوئی لګې هغه ته نه وای زه خوشبوئی نه لګم خو ما په خوب کې د الله پیغمبر کتل چې زما په دې خلق قرآن لوستو ایو روایت کې راځي ماته په دې خلق دا چې چوفو کو وای دا هغه وخت نه دا بوی محسوسیږي زما د خلینو د مشکو د انبر او بشا بعض مرګري اوس په قالون باندې موږ سره لګ پاره پات دی به ختمو کی قالون د قالون څخه روایت خل روایت د ورش لګران دی قالون د دنوم د عیسی ابن مینا ابن وردان ابن عیسی عیسی ابن مینا ابن وردان ابن عیسی د د نوم ابو موسی دا کنیه وا ابو موسی او خپل استاد ورته لقب ورکو د قالون استاد سوکو نافع سه هغه ورته وی قالون ولې د قراءت ډېر مزیدار کولو قالون په لغت په لغت په جبه د فارسی کې څه ته وایي جید تا کرتا خایسته تا ها یو کرا کاری کنه قالون او وای دی په غوګونو باندې کونو د سپیکر کې به هم سنا اوریدل او چې چا به قران لستو ابه صفا اورید دا د سو کرامت غوګونه کانو خو که چا به ورته طالب به ورته قران شروع کو بیا به اوریدو اداغه الفاظ به ټیکول د قالون سه پنیکونو کې یو نکو هغه په قید کې رالو چرته په جیل کې گیر شو قید کې د عمر رضی الله عنه په زمانہ کې د روم په قیدیانو کې او مدینه تراغله او دلته مدینه کې خرج شو نو بعضې انصوارو هغه اغستی و او بیا د دي قالون پلار مینا هغه وفات شوی و نو د قالون د مور سره د امام نافع رحم الله واده وشو لکه څنګه چې عاصم صاحب د حفص میرانه څه شی دی پلار دی عاصم صاحب نه دی دا د حفص رحم الله میرانه پلار خپل پلار نو د د سل کال عمر ده او د د قبر هم په بقیه کې ده د پیدا شوه ده په 120 هجری کې او فات شوه ده په مدینه کې په 220 کې سل کال عمر هر چې ورشته نو د دنوم د ابو سعید عثمان ابن سعید المصری او خپل استاد ورته لقب ورکړی ورش ځکه دا تک سپینو نو د سپینوالي د وجه ورته استاد وی ورش معنا د سپینواله تسپینه د په مصر کې پیدا شوه دی په ایک سو دس هجرۍ کې او بیا لاړو مدینې ته د نافع صاحب نه سبق ووی ډېر ختمونه دا غسر وکړ څو یې کړ ډېر ختمونه یو ختم وکړو قران به ټول غلط دی وغیرہ پاره کې دی بستر تړلی ها بعض طالب ډېر په تلوار کې بل غزاله طالب رنګو نو یافته کې به تجوید وشي چرته غټه دوره کوي کنه وې زمونږ یو هفته چټي ده نو آیا د هفته کې به تجوید وشي کو بنشي مونږ وایو کې طالب یو ورځ لراشي نوم خاده چې لګ حالت خو معلوم کی کنه مونږ چاله دا نه وایو چې خیر ته مرزه هر څوک مرزي دلته چې کینو هغه ته وفات ولګي چې افته کې به وشي کو بنش یعنی دا تجوید موږ دومره سپک کړه نن زمانہ کې چې افته کې کیږي کال کې کیږي چې سستیو کې کال کې تجوید کیږي ها نه کیږي کال کې دا موږ چې کال کې کو دا موږ د دوه کالو سبق وایو دغه زمونږ کله درې پیریډ ای کله دوه پیریډ ای اره تجوید خو یو پیریډ ای نو دا کال کې نه کیږي خو موږ کال کې کو دې لپاره چې طالبانو وقتم ضایع نشي او کوشش ډیرو کې نو کار به وشي په هفتو کې کوي مخکې یو مولا ما ته ویلو زه به درلېږم خو یو میاشت دوه ولا ځکه یې ما کال له درلېږلو مولیانو یې سوله وخت سره ضایع کړي تجوید خو میاشتو کې کېږي دغه مولیانې بیا کنه دا میاشتو میاشتو تجوید چې کوي ها چې موږ لا مخکې شي کنه نو ته به وګنی اوس چرته چې کوم د انګریز ایمان راړو مال جمع راکای دا د قران آیاتونه وایغه توبې به ته وباسي که په خبر باندې پوه نه شوي ته به ویګنی اوس د ایمان راوړل د لاسنه خبر نه د خو ماته جمع راکای اته کال د وظیفه غوړې په مدرسه کې نوم دې په گاډو کې نه زی ا قران غلط وې ظالما څه شه د قران ظالما د نافع دو راویان مو پی جندل سوک سوک دی قالون ورش وبالبصرة ابن للعلاء ابو عمري او په بصره کې ابن العلا صاحب او چغا ابو عمر صاحب ده دریم امام د امامانو د قرائت نه ابو عمرو بصری المازنی دی د پیدا شوه دی په اټا سا اټ هجرۍ کې او د په بصره کې سبق ویلې کوفه کې مکه کې مدینه کې او د د چې څومره استادان دي دومره د قرای سبعو کې د چا استادان نشته د ټولو زیات استادان پکې د چا دي ابو عمرو بصری سه عبدالله ابن کثیر د ده استاد و. انس ابن مالک د ده استاد و. په کوفه کې وفات شوی دی په 154 هجری کې ابو عمر سے ابو عمر ابن العلا ورته ویل کی د د دوه راویان دی یو ته وای دوری او بل ته وای سوسی دا دوری بصری ده ها دوری بصری د دوری نوم د حفص ابن عمر یو خو تاسو حفص ته کنه هغه نه دی دا بل دی حفص ابن عمر ابن عبد العز ابن عبد العزيز د د کنیه و ابو عمر دا اول غ شخصیت دی چې د دا قراءات را جمع کړي پیدا شوه دی په 150 هجری کې په بغداد کې بغداد سره نږدې او وفات شوه دی په 246 هجری کې اوی وای دا ابو عمر صاحب چې کم ده کنه په قرای سبعو کې هم ده صرف اصلي عربي دي هدي یو قول مطابق ابن عامر شامیم پکې ده باقی ټول عجم دي باقی ټول څه دي عجم مقابله سوکو کی قرا څه شي دي عجم دي باقی ټول حجی دویم د دراوی دی سوسی د دنوم د صالح ابن زیاد السوسی وفات شوه ده په 100 په 261 کې د د عمر تقریبا 90 سال ته نږدې و دای دواړو اصل کې د یحیی یزیدی نه قران غسته او هغه د ابو عمرو بصری نه غسته ها په دې طریقه باندې په خبره پوه شوي که نه د دوی په منځ کې دغه واسطه وه څومره ټایم دی Mm-hmm. دا سوسی اومو په جندو ابو شعیب صالح بن زیاد دا د نومو ابو عمرو بصری د په شعر او شاعرۍ کې او په عربیت کې ډېر لوی ماهر الله دې په دې ټولو قاریانو رحمتونه راوړي نو دې زه پورې وشو چې وبالبصره ابن للعلاء ابو عمرو